بسم الله الرحمن الرحيم باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دا کتاب الصوم شروع دی په دې کې باب نمبر 39 او په دې کې حدیث نمبر 1949 امام بخاری کلا د قران د آیتونو نه آیت هغه د عنوان په طور باندې د ترجمه الباب په طور باندې هغه پیش کی لکه دې ځای کې پیش کړی دی یو خو منګه دا خبر عام طور باندې دلته کو زمنګ په دې ملک کې د د علماو او دارنګي د مليانو او د مدارسو ترتیب څه دی په فقه دې پویګم خو په قران به نه پوهیږم په د حدیث مطالعه به زما ډیر ای لیکن د قران هغه سره به هغه تعلق نه نو کم چې هغه اصل متن دی هغه اصل متن په ځای پاتې شي او کم چې دا غي سره هغه متعلقات دي نو په هغه متعلقات باندې زمونږه توجه زیاتې یو سړی چې د حدیث مطالعه کوي نو په صرف په بخاری کې چې بنده د قران آیتونه دا ګوري سمره تکرار سره په دی ابوابو کې یو خو کتاب التفسیر ځان لا پای کې مستقل کتاب را روان دی یو مستقل غټ باب را روان دی خو لیکن دا غین علاوه د بخاری د آغاز نه تر دې زی پوری وګوره څومره په دې روایاتو کې د قران آیاتونه راځي یو سړی د قران باندې نه پويږي نو څومره بدقسمتي ده بل د دینه د قران او د حدیث چې کومه جوور تعلق دی چې قران اصل متن دی او حدیث داغه شرح ده نو دغمته بالکل خکار کیږي نو وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين په دې باب کې دا آیت دا ذکر کوي نو په دې کې دا روایت هم ذکر کوي چې او په دې کې د اسلام هغه چې کوم احکام دي د تدریج د اسلام په احکامو کې تدریج دی یعنی درجه په درجه باندې اسلام د د خلکو ذهن سازي کړې ده او دا په قران کې مستقل د دې مثالونه دي مثلا که ته سود وګوري نو د سود حرمت دا تدریجا راغلي دي د شراب حرمت دا تدریجا راغلي دي دارنګ یو داغې نه د روجې په دی احکامو کې یو په روجه کې هم چې ذهن سازی شوی ده نو دا تدریجن شوی ده څنګه چې د کتاب الصوم په آغاز کې د عاشوری داغي باب داغي روایت ذکر کړل نو په ابتدا کې د عاشوری روجا د لسم د محرم روجا هغه فرض وا ځکه خلک اوس د روجو سره عادت کول دي بیا وروسته د آیتونه د روجو متعلق دا چې رالل نو په آغاز کې د د رمضان د روجي هم لکه داسې په یو ځل لکه فرض فرض شوی دی د ټوله روجي خو لیکن ذهن سازی کړي دا کله چې د رمضان روژې هغه فرض شوې نو اختیار یې دا ورکه څنګه چې په دې روایت کې راځي هم اختیار یې دا ورکه چې کڅوک روژه نیسی او او کڅوک یې نه نیسی مثلا کڅوک روژه نیسی پاغه فدیه نشته او کڅوک روژه ننیول غواړي نو هغه به د ننیولو په زیبانی هغه به فدیه ورکي نو ډیرو خلکو چې مثلا چاته روجا اسی او دغه ښکاری دا اگر چې د اسلام نمخ کې د روجو دا ترتیبو خو اوس خو خلک باقاعده د پوره د میاشتې د روجي داغي سره عادت کول دي او د عربو او بل دا خو اسلامي میاشتې دي کله په وړي کې راځي کله په جمی کې راځي او د عربو ګرمي خو مشهوره ده نو خلک اوس داغي سره عادت کوي نو چې کله خلکو ولیدل چې دا خو دا نور خلک هم روجي نسی نو بسرورو خلک دا غي سره عادت شو نو بیا نسخراله نو نسخراله چا چې د روجو طاقت لره او روجي نیولې شوي نو کم چې هغه مخ کې رخصت و چې یو سړی کې نه نسی خیر دای په زی فدیه ور کوي نو هغه رخصت هغه لري شو ها البته هغه حکم په خوانه هغه اوسم په یو شکل کې هغه داسې ده چې کوم شیخ فانی دی نهایت زوړ بوډا دی دارنګ یو زنانه ده هغه بالکل د عمر داسې حد ته رسیدلې ده یا مثلا بعضی خلک هغه په یو دایمي مرض کې مبتلا وي نو دا غي د پاره روزه نیول هغه ګرانه ده او کو روزه نیسی نو داسي امراضو کې مبتلا دي نو چې داغه بالکل دروغېدو امکان نشته نو داغه د پاره د فدیه غو حکم دی او ارزی تور باندې کې یو سړی ته یو مرض را پیښ شو دارنګ سفر دی زنانه د حیز تراغه نو ای باندې ک فل حال ارزی تور باندې رخصت راغه خبرال بعد بعد دای کی به بیا قضا اغي راګرځي نو د اسلام په دی احکامو کی تدریج دی تدریجن د دی وجنه یو سړی هغه تبلیغ کوي دارنګ یو سړی دعوت د قران ور کوي په یو ځای کې کار کول غواړي نو د کم سړی چې دا سوچ وی چې بز راتو رات انقلاب راولم نو دا د په جهالت باندې دلالت کوي اسلام سره د دې نه چې وحی راتله، سره د دې نه چې د د الله پېغمبر موجود دی چې د هغه سره یو د الله تائید دی، خو لیکن باوجود د هغې نه کله چې د معاشرې اصلاح هغه کړې ده نو تدریجاً یې کړې ده، د الله په حکم باندې یې کړې ده او هم لکه سټیپ وایز او دارنګي بتدریج درجه په درجه باندې د معاشرې اصلاح هغه کړې ده. بعضی کارونو کی تدریج نشته بعضی کارونو کی ها پای کم شته دی لکه اوس مثلا عقیده د توحید دا نو په عقیده د توحید کی بالکل هیڅ قسمه غ ریلیکسیشن اغه نشته لکه مثلا د دې وجنه د سوره انعام باره کې راځي وې سوره انعام دا یو سل 15 پیتا آیاتونه دا په یو ځل باندې نازل شوي دي نو امام رازی تفسیر کبیر کې هغه ذکر کوي وې شاید چې د دې هغه علت او داغي حکمت دای چې توحید او د شرک دا رد دا په یو ځل باندې ضروری دی په دې کې تدریج نه دی ځکه تب کفر او شرک بس دا به یکسر پرې دی ځکه ته په هغه کې دا کولی نه شې چې ته د شرک عقیده دې می او د توحید می دا نه کیږي نو په بای سيزونو کې تدریج نشته بلکې هغه به یکسر پرې دی یا به د الله د توحید قائلی او یا دا چې دا غینا منافی به یا به په شرک کې مبتلای نو هغه څه نه ده نو پای کې هغه دغه وجه ذکر کوي ها مثلا بعضی کارونه لکه د الله پیغمبر په سر کې ویل چونکه هغه اسباب د شرک سو چې د قبر پرستۍ نه نو پای کې ویل اوس پای کې مغه تدریج دی بیا چې كنت نهيتكم عن زيارت القبور الا فزوروها ما مخکې منی کړی وی اوس داغي اجازت ته ځکه چې کله عقیدی سم شوي بیا رستو داغي اجازت هغه ورک نو په اسلام کې دا تدریج دی د دې وجه نه یو سړی له پکار دادی چې هغه اصلاح کوي نو چې پای کې دی بے صبری نه کوي او پای کې دی د صبر مظاهره کوي مداهنت به نه کوي خو لیکن په یو تدریج باندې په یو طریقه او په یو انداز باندې باغه کار کوي په آغاز کی خبره سنګ کول پکار دی بیا په درمیان کی خبره سنګ کول پکار دی بیا په اخر کی خبره سنګ کول پکار دی نو اغه تبکتل کیږي یو سړی چې د اسلام په دې طریقه باندې هغه نه پويږي نو داغه نه کار روان شي او داغه نه کار هغه خراب شي زمونږه ساتیزو مونږ ته یعنی صرف یوازې قران نه دی خودلې بلکې مونږ ته د قران د خودلو هغه طریقه هم خودلې ده چې قران به خلکو ته خای څنګه نو پای کې د تدریج اصول دي دارنګ مخاطبین تبداغي ترمنځ فرق کې کم چې مخاطبینو کې مشران دي نو مشران اغي سره به یو انداز اختیارې کم چې امزولي دي اغي سره به بل انداز اختیارې کوم چې ستا نه کشران دي اصل محنت به ته په هغه کشرانو باندې کې نو پای کې داسې نه ده چې بس ته په یو ځل باندې اغي ته کار اوخه بلکې ته به پاغي محنت کې ستا اصل سرمایه هغه کشران دي نو مونږ ته بیا داغي د خودنی داغي هغه طریقه هغه هم خودلې ده سړی چې کله دا احادیث او دا روایت وای نو په دې زمن کې انسان باندې دا ډیر داسې امثله او مثالونه دا او تمخه ترازی لکه مثلا پرونی سبق کې پرونی درس کې د اخیری چې کم دوا ابواب اغتیر شو موږ په هغه درس کې ذکر نکړل نو یو دا اخیری دوا ابواب که دا یو باب دا سړی ذکر کی وګوری چه کوم کی د صحابه کرامو ذکر دی چه صحابه اغي بازی په بازو بانی که د چا مثلا روجه وا نو اغي پاغه نورو بد نه دی ویلی چې چا روجه نه د نیولی که چا روجه نیولی وا نو اغي پاغي باندې بد نه دی ویلی چا چې روجه نه د نیولی یعنی هغی ته دا نه دی ویلی چې یاره دی د د اسلام د احکام باره کی څومره لا پروا دی او څومره بے پروا دی او هغه نور په دی باندې بد نه دی ویلی چې په شریعت کې لکه دوی اسې د ځان نه شیخان جوړ کړي دي دا سې نه دي کړي دا د صحابه او دغي په غ فقاهت باندې هغه دلالت کوي او په دې کې دی خبرې ته اشاره ده چې په یو کار کې دواړه کارونه دواړ خونه د جواز وی نو پای کې په یو بل باندې بد اغه نه دی ویل پکار ها بد په هغه وخت کې ویل پکاري چې کله مثلا یو سړی یو جایز کار هغه ته بد ګوري مثلا ټیک دا زب په یو رخصت باندې عمل کوما خو اوس یو سړی لکه هغه ما ته دا وی چې ته په دی رخصت باندې ولی عمل کې نو کاغه دی ته بد ګوري نو بیا باغ سره زب بحثم کوم مغ سره په دی باندې زه مناظرم کوما عام طور باندې چې کله په یو دوانو طرفونو کې گنجایش وی نو پای کی په بل باندی سختی هغه نه ده په کار ها ټیک ته ته دی یو مسلی داغی فضایل وغیره داغی هغه فضیلت هغه وایا خو لکه بل ته نشي مجبورولی نو دا د صحابه کرامو دای په فقاهت باندې دلالت کوي لکه د دې مثالونه مخ کی په کتاب الحج کی یا قران کی چې کوم ذکر کوي که څوک دیارلسمې ته ایثار شو او که څوک دولسمه باندې مخکې لاړل په دواړو کارونو کې جواز اغشته دی نو د نبی له صلوات و سلام ملګریم داسې دي نو پای کې د ملګرو ذکر وکاو به ورپسې باب کې باب من افطر فی السفر لیراه الناس پدې کې چې ملګری داسې دي نو اصل کې دا د مشرغه تربیت ته مشر لم کله کله په کار دادی کله نه بلکې د دین په کارونو کې اغله په کار دادی چې هغه د خپل تابعدارو مخ کې یو کار هغه ښکارا کوي چې تابعدار هغه وګوري چې تابعدارم لکه داغه تابعداري وکي ځکه بعض اوقات یو سړی هغه په شک کې چې یره دا کار وکم که دا کار ونه کم نو په شک کې به نو د مشرانو هغه کار دا غي لیدل هغه باندې د سړی تسلی کیږي د دې وجنا که د کشرانو مخ کې دی یو کارو کی نو د کشرانو بسغیتا دغه ملاو شي چیرې نو نبی له صلوات والسلام اوبر غوختی دی او قصدنی روژه هغه ماته کړې ده په سفر کې د دې لپاره چې کشران یې وویني او کشران اغیم په هغه طریقه باندې عمل وکړي نو دا د اسلام هغه طریقې دي په دې احادیثو کې په غور او فکر سره هغه انسان ته مخې ته راخکار کیږي باب وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين دا باب دی او په هغه کسانو باندې یطیقونه په دې کې هغه غني معنی دي خو د دې چې کومه غظاهری معنا ده بغیر د دین چې تد یطیقونه باب افعال غ یو معنا چې سلب د ماخص کوي اغه تک نزي نو معنا دا وعلى الذين يطيقونه او پاغه کسانو باندې چې طاقت لري د روزي فدیه طعام مسکین او طاقت لري د روجي او روجي اوننی ولا نو پاغي بانی فدیه دا خوراک مسکین ته ورکول قال ابن عمر عبد الله ابن عمر او سلمہ ابن اکوع دا صحابه وی چې نسختها دا چې کوم د آیت دا جمله ده نو دا منسوخ کړي دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى قوله تعالى على ما هداكم ولعلكم تشكرون په دې کې اصل کې هغه جمله ده جمله د فمن شهد منکم الشهر فليصمه سوک چې پتا سو کې د میاشت ته حاضر شو نو پکار د چې هغه د روزه ونیسی وقال ابن نمير حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مره حدثنا ابن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مونږ ته نبی له صلوات والسلام صحابه کرامو دا حدیث بیان کړی دی چې نزل رمضان رمضان راغی نو فشق علیهم یا د رمضان چې کوم حکم دی هغه راغی چې رمضان روزه غفر شو نو فشق علیهم نو دا په صحابه باندې دا حکم دا په سختو لګیده او سخت په لګیده او دا په لګ مشقت واچو ځکه لا ذهنونه طبيعتونه دا غي سره لا جوړ نه دي نو فکان من اطعم كل يوم مسكينا نو هغه څوک چې هغه به خوراک ورکو هر ورځ یو مسکین ته د دغه یوې روجې په بدله کې فدیه نو ترک الصوم ممن یطیقه نو هغه به روجه پرې خدا نو روجه به پرې خدا هغه چا چې طاقت به لره د دې روجي د روجي طاقت به لره خو لیکن هغه به مسکین ته د یوې ورځې هغه فدیه ورکوله ورخص لهم فی ذلک او صحابه ولا مؤمنان ولا رخصت ورکړې شوی په دې باب کې په دې باب کې رخصت ورکړی شوی او که څوک د روجی هغه طاقت لري هم که نی نیسی نو فدیه دی ورکی مسکین ته لیکن بعد کی فنسختها لیکن بعد کې دا رخصت دا منسوخ شو وان تصوموا خير لكم خه اګر چی دا الفاظ په دی بانی لکه دا نسخه نه ده راغلی بلکه ما ویلی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه په دغه جمله بانی اصل کې نسخه راغلی ده ځکه په دی کې فامرو بالصوم نو دی ته حکم وکړی شو بالصوم پروجه بانی پروجه بانی دی ته حکم هغه وکړی شو نو دغه اصل کی هغه ناسخ هغه آیت ته جمله ده او په دې کې مونږه چې نورې کمی معنی کو او بل دا د چی وعلى الذين يطيقونه يطيقونه طاق يطوق طوقا توق اصل کی عام طور باندې موږ چې کله دا وایو توق نو طاقت لرل او توق لکه دا لفظ دا استعمالیږي یا اطاق یطیق اطاقتا د باب افعالنا یعنی هر هغه کار چې هغه بندې په پای کې زور غواړي دارنګ پای کې لکه مشقت غواړي د دې وجنه طاقت ته هم لکه طاقت د دې وجې نه وایي چې ته په یو څیز کې زور لګې زور لګې نو الا لکه اوس مثلا که زه قلم دی پن دی نو په عربی کې د دې د پاره لکه دا ناراضي چې یاره لکه اطیق رفع هذا القلم چې زه طاقت لرم د دې قلم د اوچتولو عام طور باندې لکه دا د دې جمله کې اطیق دا لفظ نه استعمالیږي ځکه وجه دا ده چې د قلم یا د پنسل اوچتول په دې باندې دا یو مشوم اوچتول شي په دې کې غزور او دارنګ طاقت صرف کول نه دي دی وجه نه دا لفظ پکې نه راځي ها اوس ګټه دا دارنګ روجه دا نو پدې کې چونکی هغه بدن په مشقت کې واقع کیږي د دې وجه نه لفظ د طاقه یطیق یا د طاقه یطوق توقن دا لفظ دا راځي نو علی الذین یطیقونه او په هغه کسانو باندې چې په مشقت سره یعنی په مشقت سره طاقت لري د روجي یطیقونه کی ها ضمیر روجی تا چې په مشقت سره لکاغي لکه د روجی طاقت لري هم لکه روجه کې خامخه د بدن غ قوت او طاقت پکاري او د روجه دا په اسلام کې هغه آغاز کې یو معنی چې کوم منسوخه ده او په دې حدیث کې ته اشاره مو شو او روجه نه نیسی نو فدیه طعام مسکین نو پاغي باندې فدیه دا د طعام د مسکینه یو معنا د دې دا شوا بل معنا چې هغه دنو هغه چې سلب د ماخذ شي او په هغه کسانو باندې چې هغه طاقت نه لري د روجي طاقت نه لري د روجي نو او یا مثلا چې اړومبني معنا هم شي چې په مشقت سره اغي طاقت لري د روجي یعنی چې ډیر تکلیف بوله ورکه او روجي اوننی ولا نو هغه معنا به به شیخ فانی ته شامل شي نو خو لکه د دې عام تور باندې یطیقونه موږ دغه د شیخ فانی د پاره چې معنا اخلو نو د دې منګه غسلب د ماخص کو چې طاقت نه لري د روزي یطيقونه په معنا د لا یطيقونه چې هغه طاقت نه لري د روزي فدیه طعام مسکین نو پاغي باندې فدیه ده د طعام د مسکین او یو معنا پکې موږ بلم کوو چې په هغه کسانو باندې چې طاقت لري د روزي نو روزي روزي هم نیولا او فدیه د طعام د مسکین ورکړه نو دا نورن علی نور دی چې بدنی عبادت او مالی عبادت هغه دوانه وکړل حدثنا عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي قرأ فدیه طعام مسکین هغه د آیت لست چې دا فدیه د طعام د مسکین نو هغه وی چې دا آیت دا منسوخ ته یعنی هغه مخکینی خبره کوي چې څنګه چې د باب په سر کې هغه ذکر کړه چې دا منسوخ ته چې په اسلام آغاز کې دا چې یو سړی به طاقت د روزي لره هم که به روژه ونه نیوله نو بیا به فدیه ورکوله طعام د مسکین نو هغه وی چې دا منسوخ دی خو دا منسوخ دی د نورو د پاره هر چې شیخ فانی دی یا یو زنانه هغه بوډۍ ده نو دای په باره کې لکه دا منسوخ دا نه دی باب متا یقضا قضاء رمضان یو سړی دی هغه د عذر د وجې نه هغه نه روجه پاتې شو لکه مثلا مسافر دی د سفر د وجې هغه روجه وننی ولا یا دارنګي زنانه دا د حیز او د نفاس د وجې هغه روجه وننی ولا نو دی باب کې اوس دا ذکر کوي چې کله به قضا را ګرځي د د رمضان د روجو دا قضایی کله به راګرځي په دې باب کې اصل کې دوه مسلې دی یو دا چې فوري تور باندې بد دې قضا راګرځي یعنی مثلا د رمضان روزه تیر شوا نو ورپسې فورن بد دې قضا راګرځي او دویم په دې کې دا ذکر کوي چې دا کومې روجي چې د بندنه د عذر د وجې نه پاتې شوي دي نو دا ټولې په یو ځل نیول لازم دي که نه داسې جدا جدا هغې نیولې شي نو په دې باب کې دا دوه مسلې دا ذکر کوي وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس فرمای لا باس ان يفرق باک نشتا ان يفرق چې په دې قضایي رجوع کې یفرقا دا جدا جدا ونیسی مثلا یو سړی باندې لس روجی هغه پاتې دي نو که دو په یو میاش کې نیسی یا درې په یو میاش کې نیسی درې په بل میاش کې درې په بل میاش کې نو په دې کې هیڅ باک نشتا که په یو ځلې بندنم نیسی لا باس ان یفرقا باک نشته چې یو سړی د دې قضایی رجوع کی جداواله راولي او عبد الله ابن عباس په قران پوی د ډیر نو د دې آیت نه باغه استدلال کو لقول الله تعالی د الله تعالی د دې قول د وجنه فعده من ایام اخر بیمار دی مسافر دی نو قران وی په د بانی لازم دی شمار د نور ورځو نه د نور ورځو شمار په د لازم دی اوس په دې جمله کې قران دا نه دی ویلی چې متتابعات یا متوالیات چې دا روجی بلکې د پر لپسې دا نیسی بلکې شمار د په د باندې د نورو ورځو نه نو نورو ورځو نه چې په هر میاش کې دی نیسی خو پر لپسې والے پای کې ضروری اغه نه دی لازم نه دی بل په دې کې دام نشتا چې فوري تورباني یو تن هغه به نیسی څنګه چې مخکې را روان دي وقال سعید ابن المسیب فی صوم العشر ها البته په سلفو کې لکه داو سعید ابن المسیب تابع دی نو او دام خه خبره ده ځکه بعض اوقات یو سړی نفل لا غ زور ورکی او چې کوم غ فرض دی هغه پاتی نو سعید ابن المسیب با د فی صوم العشر د ذوالحجې چې کوم یې غلس روجی دی اگر چې نه دی خو لیکن هغه ته ایام عشر غلس ورځي هغه وی نو دا غلس ورځو پروژه کې باغ ویلی د ذوالحجې زکه چې د رمضان نه دو میاشتې بعد هغه راځي نو هغه بداویل چې لا یصلحو لا يصلح درست نه ده درست نه ده او صلاحیت نه لري نه لري یو تن د نفل روجو یعنی یو سړی دی هغه وخت پورې هغه نفل روجي هغه دی نه نیسی حتا یبدا اب رمضان تر دې پوري چې د رمضان پر روز په قضایی روجو باندې اول آغاز کی اول به قضایی روجي نیسی او د هغې نه بعد به یو سړی بیا نفلي روژې نیسي، دا نه چې بس نفلو له یې زور ورکړی دی او هغه فرضي روژې یې د هغې قضا هغو ته پاتې ده لکه مثلا بعضې سړی په هغه باندې زکات هغه پاتي نو دی زکات نه ورکوي او بل طرف ته چې کوم هغه نفلي صدقات دي هغه ورکوي یو سړی که د باندې مثلا حج هغه په فرض دی نو حج نه کوي او عمرو له زور ورکړي دی نه داسې دی نه کوي بلکې اول دی هغه فرض ادا کی دا غي نه بعد بیا نفل وقال ابراهيم ابراهيم نخعي هغه به فرمایل اذا فرتا کله چې یو سړی نه دا کوتاهی وشي یعنی هغه د رمضان هغه قضایی روجی هغه نید راګرځولی تر دې چې بل رمضان راغی حتی جاء رمضان آخر بل روجه رااله نو یصومهما نو په دې بل روجی را تک سره د دنه غړومبنی هغه سابقه د روجو قضا لکه هغه د دنه فوت کیږي نه بلکې یصومهما د بده دي دوانو دا روجی نسی دواړو روژې به نیسي دغه به هم نیسي او به چې مثلا هغه نه وي راګرځولې لکه هغه زړې روژې هغه په د باندې پاتې دي او که په دې کې هم ته روژې قضا شوي نو د دې به هم نیسي ولم ير عليه اطعاما ها البته د بعضی علماو دای قول بداو چې بل روجه غ پیراله نو بیا چې کمی غړومبنی روجه هغه ته قضایی پاتې وي نو اوس پې فدیه هم لازمه شوه یعنې دی به اوس د هغې هغه فدیه هم ورکوي روژه پې روژو قضا پاتې ده او البته د یوې روژې هغه فدیه هغه به هم دی ورکوي ولم یرا علیه اطعاما نو ابراهیم نخعی هغه قول نه دی کړی اطعاما مسکین له د خوراک بلکې همغه صرف د روژو قضا به راګرځوي او دغسې یو روایت د ابو هریره نه هم مرسلا شته دی ویذکر عن ابي هریره مرسلا خو په مجهول سره ذکر کوي نو تمریز دی او ذکر کولې شي د ابو هریره نه په یو مرسل روایت کې او د ابن عباس نه هم چې انه یطعم چې دا سړی چې په چا باندې دا غزړو روجو هغه قضایی پاتې ده او بل روجه پې راله نو دی به اوس د روجو د قضا سره مسکین له هم طعام ورکی فدیه به ورکی نو دا د ابو هرره نه او د ابن عباس نه یو قول کشتا خو امام بخاری دا وی ولم یذکر الله تعالی الاطعام چې الله پاغه بانی مسکین لا د خوراک ورکولو ذکر نه دی کړي بلکې قران صرف ویلي انما قال بلکې الله فرمایلی دی فعده من ایام اخر په د باندې لازم د شمار د نور رزونه نو پدې کې مسکین له د فدیه یا د طعام ورکولو خبره اغه نه د کړي خا حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول عائشه رضي الله تعالى عنها فرمای کان يكون علي الصوم من رمضان وی به په ما باندې روجي د رمضان نه یعنی په ما باندې به د رمضان روجو قضا اغوا دا به تر کومه پورې وه فما استطيع نو ما به توان نه لره ان اقضيه چې زه د رمضان د روجو قضا را وګرځوم الا فی شعبان مگر در روان کال په شعبان کې یعنی شعبان دا د بل کال د رمضان د روجو نه مخکې میاشتا نو ما به د هغې هغه قضا په را روان کال کې په شعبان کې هغه ما را اړوله خو سوال اوس دا راځي او مخکې د د روایت چې کوم راوی دی نو هغه اوس د هغې علت ذکر کوي چې اخر په دې کې دومره تاخير هغه خو نه دی پکار نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هغه نه بدا دوره تاخير ولې کېده اگر چې د دې روایت نه دا معلومه شوه چې تاخیر د رمضان په روجو کې د هغې په قضا کې دا جایز ده خو لیکن یحیی د دې حدیث راوی وی چې اخر د ام المؤمنین هغه وجه سوا نو هغه وی چې الشغل من النبي صلی الله علیه وسلم او بالنبي صلی الله علیه وسلم یعنی دلته د عائشه رضی الله تعالی عنها غ عذر بیانې او هغه سو چې هغه مشغولتیا وا د نبی علیه الصلوة والسلام د وجې نه او یا د نبی علیه الصلوة والسلام په خدمت باندې مقصد دا دی چونکه د الله پیغمبر پیغمبر دی د ټول امت پاغه باندې هغه ذمہ داری ده د تبلیغ ده دارنګ جهادونه دي سفرونه دي ملمانه دي وفدونه دي نو لکه داسې نه ده چې بیخي اوسګار ناستی نو پدې کې هغه عذر بیانې چې اصل کې د کال په دې نورو ورځو کې او بیا پیغمبر دی، پیغمبر دی نو د هغه په خدمت کې کوتاهي هم نه شي کولی، نو د دې وجې نه ما به توان نه لره چې زه د دې قضا را وګرځم، د نبي علیه الصلوة والسلام د هغه په هغه باندې د مشغولتیا د وجې نه، په هغه باندې د مشغولتیا د هغې د وجې نه او چونکې نبي علیه الصلوة والسلام په خپله په شعبان کې روژې به بیا په خپله نیولي نو زمونږ ته به هم د هغې نیول هغه آسان شو نو ما به د هغه پروس کال قضايي روژې هغه به ما د بل کال په شعبان کي هغه راګرځولې خه په دې کي د احنافو د هغې مسلک دا دی یو سړی نه مثلا روژې پاتې شوې نو په عمر کي بس دا دغه په ذمه دي نو که هر کله هغه ونیولې خو په دې کې دویم قول هغه د ائمه ثلاثو دی، د دریو امامانو، د امام شافعي، د امام احمد، د امام مالک، چې د بل رمضان نه مخکې مخکې به دا روژې هغه نیسي او دریم قول هغه په کې دا راغی لکه د سعید ابن المسیب چې نفلي روژې دا یو تن تر هغه وخته پورې نشي نیولی چې تر څو پورې ده د رمضان د روژو هغه قضا هغې نه يي راګرځولي او د ائمه ثلاثه د هغوي قول دا دی چې بل رمضان پرې راغی نو اول خو په دې کې تاخير هغه په کار نه دی چې بل رمضان پرې راغی به به آینده نسی هم او ګناګار به سره هم وي نو د دې وجنه په دې کې خ قران نور لکه مسافر هغه هم ذکر کړي دي او د دې نه علاوه په احادیثو کې لکه نور اعذار هم راځي مثلا یو زنانه د مرزعه د ماشوم لپی ور کوي هغه ته هم رخصت شته دی او دارنګ نورم داسې بازي مثلا شیخ فانی دی دغه د پاره خو د مخ کې نه دغه دا بعضی نور اعذارم په احادیثو کې دا راځي وقال ابو الزناد ابو الزناد عبد الرحمن ابن زکوان دی دا وی د دې عبارت مطلب دا دی کله کله دا سی وی چې د شریعت بعضی احکام دا د درای خلاف وی درای خلاف وی یعنی د عقل خلاف وی د عقل خلاف نه بلکه عقل د هغې د حکمت ادراک نشي کولی عقل د هغې په حکمت باندې پوهیږي نه په هغې حکمت باندې پوهیږي نه نو په مسلمان باندې خو د شریعت تابعداري هغه لازمه ده د سره خو بل آپشن نشتا د بشریت د احکامو داغه هغه تابعداري هغه خامخا کوي خلند خبره دا ده چې حائضه زنانه دا به د روژو قضا راګرځوي او دارنګي د مونځ قضا هغه به دا نه راګرځوي او په دې کې ګڼ حکمتونه دي او په دې کې ګڼ حکم دي د شریعت شاه ولی الله رحمت الله علیه په دغه کې هغه وی په حجت الله البالغه کې هغه هم دا خبره د دی ابو زناد هغه په دې انداز باندې هغه کوي د حجت الله البالغه په مقدمه کې هغه وی چې لا يحل ان يتوف ان يتوقف في امتثال احکام الشرع اذا صحت به الروايه نو دا علا معرفت تلک المصالح دا غد احکام شرعه دا غي سره متعلق دي ان لا يحل ان يتوقف في امتثال احکام الشرع على معرفه تلك المصالح لعدم استقلال كثير من الناس في معرفه كثير من المصالح چې په حکم شرعی بانی عمل کول دا داغی د د حکمت بانی چې ترڅو پوری یو سړی داغی په حکمت نی پویا نو دا داغی په حکمت بانی د علم راوستو بانی دا موقوف نه دی چې ته داغی په حکمت پوی شي نو اله به ته پاغی عمل کې لکه بازی په دی وخت کې دا چې کوم ځان ته دا جدید بعضی دسې مسلمانان دي ویره زما په ذهن کې خود دې حکمت ناراضي او چې ترسو پورې زه د دې په حکمت نیم پوی عمل پې نکوم یعنی اسی دین نه مزاق جوړ کړي دي نو شاه صاحب وای چې په حکم شرعي باندې عمل دا داغه په حکمت باندې د پوی سره پاغي موقوف نه دی او کوم حکم شرعي چې هغه د شریعت د صحیح روایت نه غ ثابتي زکه ډیر انسانان داغي عقلونه شاسب وی لعدم استقلال کثیر من الناس زکه د ډیرو انسانانو عقلونه اغي د ډیرو حکمتونو باندې اغه نه پويږي نه پويږي نو کته داغي ته داغه حکم داغي په حکمت باندې پوي شي او یا پوي نشي تابعداري هغه پتا باندې هغه لازمه ده او د شریعت د هر حکم داغي سنه سه حکمت خوي او په هغه حکمت باندې نه هر سړی پويږي او نه پته هر سړی پويول شي نو د دې وجنه عمل هغه درول نه دی پکار او بعضی علما وایي چې د حکم شرعي د ټولو نه لوی حکمت دا دی دا ډیره قیمتي خبره ده چې د حکم شرعي د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې بس هغه د الله حکم دی د الله او د الله د پیغمبر حکم دی د عمل د پاره به دا دومره خبره کافی ده چې یو یو شی د الله او د الله د پیغمبر حکم دی دغه لوی حکمت ته دی حکم شرعي باقی مانده کته داغه په حکمت باندې پوه شي او که پوه نه شي البته که به تا ته مزید حکمتونه غدر باندې کولاو شي نو نورن علی نور دی مثلا په حایزه زنانه باندې دروزو قضا هغه واجبه ده او د منځونو قضا هغه په واجبه نه ده دا غي وجه دا ده چې په منځونو کې تکرار دی اوس مثلا پنځه منځونه دي او بیا د پنځو منځونو سره د وتر منځم دی نو لکه دا شپک کا اوس مثلا یو زنانه دا چې هغه اووه ورځې هغې ته حیض راغی یا مثلا نفاس هغه د هغې نه هم اوږد دی نو اوس که مثلا اووه ورځې نو دا شپږ منځونه روزانه دا تریالیس منځونه شو نو یا سلویخ منځونه کا سلویخ منځونه لکه دا د هغې نه دا قضا شو سره د وتره نو اوس چې کله دا پاک شي نو پاغي باندې دا غورځي خپل منځونم دي او دا قضایي بم راګرځي نو دا به تګران شي هر چې رو روژه ده نو روژې که دې نه لسم پاتې شي نو زه تر د را روان کاله پورې په دې یولس میاشتو کې لکه دې ته هغه روژه نیول هغه آسان دي نو لکه د عقل د هغې مطابق هم ده دارنګي په روژو کې مثلا که یو زنانه په منځونو کې د منځونو هغه قضای په نه دی خي خو لیکن بل طرف ته ذکر داغي یو بدل شته دی دا واو عطف تفسیر دی یعنی هغه سنتونه د الله د پیغمبر او د حق لاری یعنی د دین مسائل د حق لاری مطلب د دین مسائل لتاتی کثیرا علی خلاف الرأی دا راضی په ډیرو خلکو باندې لتاتی کثیرا دا ډیر راضی دا سنتونه یا د دین مسلې علی خلاف الرأی خلاف الرأی راضی په ظاهره باندې سړي ته د عقل نه خلاف ښکاري اصل کې د عقل نه خلاف نه لیکن خلک داغه په حکمت پويږي نه د دې وجه نه ته د عقل نه خلاف ښکاري فما یجد المسلمون بد من اتباعها نو مسلمانانو د پاره خلاصې نشته داغه د تابعداري نه یعنی تابعداري پاغي باندې لازمه ده بغیر د تابعدارۍ نه هغوی سره بله لار نشته من ذالک د دې نه مثال دا دی من ذالک او د هغې د امثله او نه د هغې د مثالونو نه یو مثال دا دی چې حایزه زنانه تقضي الصیام دا به د رجوع قضا را ګرځي ولا تقضي الصلات او دا به د د مونځونو قضا هغه نه راګرځي خوارجو به ویل چې نه د مونځونو قضا به راګرځي هغه ځان د الله او د الله د پیغمبر نه زیات ځاني او خيار غنو حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام بفرمایل اليس اذا حازت آیا نه د داسې خبره اذا حازت کله چې او زنانه حایز شي نو لم تصلي ولم تصم نو نه دا روزه نیسی او نه مونږ کوي نو فذلک من نقصان دینها دا د دې پاغه دین کې کمی دی دا د دې پاغه دین کې هغه کمی دی نو په دې حدیث کې لکه دارالل چې په حیث کې یو زنانه هغه نه روزه نیسی او نه پکې مونږ کوي خو لیکن د نورو روایاتو نه بیا پته لګي چې د رجوع قضا به راګرځي او د مونږ قضا هغه به نه راګرځي ورسره به ان شاء الله په دې را روان ابواب کې دام به ذکر کو چې د رجوع د پاره اصل کې هغه طبیعت داغي کوشادګي هغه ضروری ده نو ورسره به دام ذکر کو چی مثلا مسافر دی نو د سفر د وجه نم لکه یو تن هغه ته رخصت شته دی لیکن کده په سفر کې روزه نیسی نو داغه د پاره رخصت ته نو آیا د حیز د وجه نه یو زنانه لکه روزه ولی نشونی ولی داغي وجه دا ده چې په دې کي هغه د طبیعت چي کومه کشادګي هغه په کار ده نو هغه کشادګي او هغه انبساط هغه وي نه او بله دا ده چي د چونکه لکه دا هغه چي کوم طهارت ته د دې د پاره مانع نو هغه طهارت اصل کې دا ډیر طویل دی نو د دې وجې نه شریعت په دې بانې هغه حکم هغه په د سره یې خې نه دی یعنی روجه پکې نشي نیولې البته روستو به داغه هغه غذا هغه برا ګرځي نو د دې وجه نه لکه داغه د شریعت هغه حکمتونه دی په دې مخ کې ابوابو کې بنور مراشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین